ټول درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا محمد نو دا مشبوع چې دا مشتری ملک ګرځېدلې په سبب د بیع باندې او شفیع دعوه د شفیع ور باندې کې په سبب د مشبوع به خپل اسمه کې باندې نو دا کې یو سبب هغه سبب د شرکت ته سبب شرکت اوس د خدای شان ده دا شفیع د دې بائع سره په یو داسې مشفوع مشترک شریک ده چې هغه قابل قسمت نه ده مثال په تور باندې ورکوټه حمام ده ٹھیک ده اوس دا حمام د زید او د عمر منځ کې شریک عمر حمام خرص کړ اوس دا شفیع دا ور شفیع کول شي کنه شي کول چې دا زیده زمونږ د احناف مسلک دا چې دا زید چې کوم شفیع ده دا دعوه د شفیع کول شي په دې نیم حمام خرڅ شوی باندې اگر کدا قابل قسمت نه تاسو طالبان او طالبانو په ځین کې د اشکال ډیر زر راځي تاسو یې چولې قابل قسمت ده مثال په تور باندې یو غز دی نیم غز د یو شي نیم د بل شي موږ وایو دلته قابل قسمت دا مطلب نه چې قابل تقسیم په اعتبار ذات باندې نه ده د دلته دا د قاوی تقسیم په اعتبار انتفاع د فائدې باندې نه ده که تقسیم شي یو نه فائدہ اخیستل په نیم ګس کې وسه جوړي یو څه مثلا او هغه که ذات او کتل شي هر چیز قابل تقسیم ده په دې کې تصویري ما هغه فلسفي کتابونو کې یو جزء لا تجزا یو جزء تجزا ده حکما وای هغه جزئیه تجزا ده متکلمین وای جزء لا يتجزا ده حکما ولی وای جزئیه تجزا ده بعض علما فرمایي هغه انکار د اخرت نه کوي بیا د بهر تقدیر تاسو خصم شي او شی مثلا باندې دلته مراد هغه چې فی ما لا يقسم چې هغه تقسیم کې قابل ها انتفاع دې تقسیم پیدا تقسیم ولې مونږ خو دې لپاره کو چې هر هر یو شریک د خپل مقصوب نه پیدا والی او چې تا تقسیم کړو څه پیدا رااله هم په کې جوړول شي ها نیم ګس کې ولې کوي څه څه جوړه دې څه بل بل سره په کې نستلې دي یا د نس تاسو پښتو خپل کوی کنه خاص دور دې نیم ګز دل کې یو دیوال دی یو طرف ته جوړ کو بل کې بل بل کې نیم ګز دل کې هر شی په کې پاتې رسول الله کې میرا جوړه ښه نو قال قدری امام فرمای الشفعه السابق في العقار وان كان اگر کوي دا مشفوع وان كان اگر کوي دا مشفوع مما د هغه قبيلين لا يقسم قابل تقسيم اي مما ما لا يحصل السماء ما لا ينتفع به بعد القسمه عاده وعرفا وعرف د عادت په اعتبار دغه فائدہ حمام سره پاره حمام سره غسل پکې کوي کنه دا تا تقسیم کله کې نیم ګز دیو شریم ګز دبل چې اوس ځاله کې حمام له جوړي وقال الشافعي امام شافعي رحمه الله فرمای ونظر یلک کورونه راغلي حمام یاد کړ وقال شافعي رحم الله امام شافعي صاحب فرمای لا شفاعت فی ما لا یقسم شما شفاء هغه څه کې نشته چې هغه قابل تقسیم نه وي تقسیم بعد انتفاع او فائدہ و ناخستل کول نشي ولی اصل کې زمونږ د امام شافعي رحم الله دغه اختلاف دا بنا ده په اختلاف د سبب باندې من سبب د شبی لپاره اتصال تابعی قراری وایو د شفی د ملک د مشفوع سره او امامي شافعي رحم الله فرمای چې سبب د شفی لپاره هغه دفع د مؤنث دفع د مشکک ته تقسیم ده چې اوس دا قابل تقسیم نه لري قسمت را لري چې قسمت را لري نو مشقت را لري چې مشقت را لري دفع له ضرورت نشته چې دفع نه ویني ولکه شو فدیم دی ځکه په انتفاع سبب سره انتفاع په سبب راځي موږ وایي چې نه سبب موجود ده اتصال التابعي او قراري یو او حکمت موجود ده هغه لا چې کېږي چې لکه وایي امر خو خو سره یو او چې په بکر باندې خرڅ کړی دا بکر خو نهایت خطرناک دی نو دا زید شفیع و نه یریږي چې هر مره یو حمام اوس څه چل خره کو کله به روپی را نه پټي کله به غیب کې ولاړ زبر بهر ولاړ بل دا مشکلات دي لکه دارک داور څه کول شي شفیع څه مسله باندې هلا لأن الشفعة إنما وجبت دا شفعة واجب إنما وجبت دا شفعة ثابت تکړی شوی ده نفعا د دې دینه دا معلومه شوه په یو صورت کې زمونږ د شوافیو اتفاق ده هغه دا چې شفا بعد شفیر پاره په مال غیر منقول کې په مال دې کې اتفاق ده خو البته موږ وایم مال غیر منقول عام ده که قابل قسمت وي او که قابل قسمت نه وي په دواړو کې شفا جائز ده امام شافعي رحمه الله فرمایي چې د شفیع په اړه حق شفیع په هغه لکه وای عقار کې د چا قابل قسمت یو تقسیم بعد فائدہ و اخیستل کول شي او که چېرته قابل قسمت او تقسیم نه بعد فائدہ و نه اخیستل کېږي ګر شفه نه پراخ نه شفه نشته دغه سبب نه موجود په مذهب باندې ولا قول عليه الصلاه والسلام همغه پر دلیل قول ذات ما برکات محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم الشفعه في كل شيء شبهات في كل شيء عقار او ربع الى غير ذلك خدا غدا حدیث تو کله دا د دې پورې حدیث الشفاعه في كل شيء شفاعه په هر سیس کې ده او چې كل شيء اول نو شیخو منقول او غیر منقول ټول ته شامل د پیغمبر کلام جامع ها او معنی ورسته پس تفصیل وکړه عقار او ربع عقار او ربع قسمه کوي او ربع ک منزل ربع منزل کور الى غیر ذلك نور دا شانته من العمومات اغا لك النصوص چې هغه عام دي او متناوي دي د شفیع د شفیع حق د اثبات لپاره لما يقسم ولما لا يقسم د عمومات نه حدیث مراد دي چې مخکې لکه کوم ها تیر شول او دا حدیث کې لکه څنګه عموم ثابتي کې تاسو وګورئ قاعده یاد کړئ لفظ د کل دا حرف سور د موجبي کلیه تاسو نه یاد منطق ویلې کړه لفظ د کل دا حرف سور د موجبي الکه کلیه او دا چې کله مضاف شي شي نکیرل شيء نکيري له نو دې پیدا غ بالکل استغراق وي پیدا سوي استغراق وي بالکل فرا یو فرد افراد هم خارج نکی دلته کل مضاف شي له د دې استغراق پیدا لاله چې په عقار کې به شوفوي خو بیا په عقار کې عموم ده هغه ما یقسموي او کما لا یقسموي خوش مسله ده خلاص د zarar د بد گاونډي علا معامله چې مخکې مونږ تیر کې ځکه اتصال فوجي تعبیر او قرار سره لا يخلو عن ضرر الدخيل بسبب سوء الصحبه وازج المجاوره ولا لا وانه واورا گاونډي که دا غي ډېر ځمکه د سره ګډوي هم چې خطرناک وي سره دا غي یریږي نه یریږي د سره که کم سیز د سره شریک وي هم سره دا غي د تکلیف او د سره نه یریږي اوس ټیک ته امر خو خو سړی و چې بایو لیکن بکر نهایت خطرناک ده او چې دا د سره په حمام کې شریک شي په حمام کې شریک شي اوس نو څه تل کېږي غریب ته ضرر نه کوي نو دا دفع ضرر هم تقاضا د عموم کوي چې شفیع لپاره شریعت د دې الکوا اجازه ورکړه چې د ځان نه په عقار کې دفع ضرر وکړي دفع که هغه دفع ضرر په هغه عقار ما يقسمو کوي او که په مالا تقسمو کوي څه شموله وهو وانه دا دفع ضرر ينتظم شامليږي القسمين دواړه قسمين لره ما يقسم وما لا يقسم دوار لره چې څو دوار قسمه نه چې کوم درکه شاملي لدی وجه نه ثابت تل چې سبب ثابت شو نو مسبب هم ثابت شو حکم هم ثابت هغه ثبوت شو فعل په دوار کې د ویره چې دا مال يقسم وای سلام مخکې ما تاسو درته کړو او هو الحمام ورکه حمام او که حمام ستروي خو به خلک ورکه حمامونه جوړول اوس خلو له ستر جوړي زه زه چا کړه ولاړم مهمان سو ورته دا او دسته نه وته دا زیت شته مثلا پوری چې نه وته له هغه خو یو ډیر لوی سترو او یو لوی غونډه لکه طالب غونډه پر حمام کې جوړ کړو د پریوتلو مرو پریوځي وپکې د چرما ته مې دا داسې چل همغه هم سودا شول مې دا د عجبه حمام نه جوړ دی اعلان ته هغه وو پکې واچي شامپو پکې واچي بیا سره کې دنس کې پروت دی او ما بیا مزید ما نه بیا وځي کوم هغه شیز لري هغه راځي دا کې او بیا صفا کې واچو دا خپل ما غوسې نه کب جوړ دنو ها پروت وس ها یاد نه نو اوس مالک هغه خلک هماول نه سم مالک غسل خانه نه بلکې سي خلک میمان خانه وی خلک او هو الحمام هغه چې ورو کوي مليون والرحا جرنده دا جرندري دا دا مړ کې خاله غزي باندې ولي والبير کوي والطريق او لا خاله ولا شفاعه في العروض والصفه دا ساده څه پکې شته نه مخکې صفا په سامانونو کې نشته یا درس د دې حاصل دا لا صفات فی المنقولات صفات په منقولات کې نشته په تور مثال یو ګاډی دا د دوه کسانو منځ کې شریک دا یو شریک را ویلان شو دا ګاډی په بل چا باندې خرڅ نو دا اولنې کوم شریک چې هغه لپاره حق ته سپی پرې مشتری باندې یا تر سخت ځکه یې کې څه ډول تکلیف نه دی راوړل چې بل چاري خرج کړي زمکه خو نه ده کن زمکه خلک نه خرڅي کور نه خرڅي یا تر وسه چې خرڅ کې تیم خرڅ ختم خبر اخلاص یا دا نه څه الکه کشته ده سره ګډه ده پاکستان او ده الکه عربستان والو سره ګډه لوی کشته ده کشته پی کې نه پی پاکستان والو خرڅ کړ سو سو د حمزه شفیع ده بنو سیانو له قاجانو سره شریک کړ ها خلاص وصفا ها لقول عليه الصلاه والسلام لجات قول رسول الله لا شفعه الا في ربع وحيد دا الفاظ حصر دي جنس شفعه نشته مگر الکه په منزل کې او حيد دیوال کې نو د دیوال ذکر کړه مراد نه غلان دي کول په خپل په نفسي په دیوال کې شوفه نشته ښه دیوال خو د منقولات نه ذکر یو د لس ذکر د حال مراد نه څه محل وهو حجه على مالك دا دلیل په امام مالک رحم الله من فی ایجاب حافظ صفن هغه ثابتوي صفه په کشتوي هغه کشته کې صفه شته هغه موږ سره متفق ده چې په نور اسباب منقولات کې شفا نشته خو لیکن یو سفن کشتیا دي چې کومې دي په هغه کې شفا شته موږ یې نه نشته پکې او بل لا لأن الشفعة بينما وجد لفظ ضرر سوء الجوار دا شفاء ثابت سوی دا لپاره ختمولو د ضرر د بد گاونډي هغه ضرر نو فلا يلحق نه ملحق کېږي فلا يلحق نه ملحق کېږي الکوایا دا ملک په منقول کې به په ملک فی العقار کې ځکه په منقول کې ملک عارضي ده او په عقار کې ملک دایمي ده نو زه په منځ کې علت جامعه نشته تاسو پښتو پوهی کنه پوهی د شفیع په خپل ځمکه کې ملک هغه علی سبیل دوام ده او د شفیع بالفرض تقدیر په معنی منقول کې چې موږ ورته شفیع وایو ملک پر خپل حساب باندې دوام ده کاله غیر دوام غیر دائم نه ده عارضی له اوس به خرج کله کې طبيعت او برابر شي یاد نو نو قانون دا چې بمن د مقیس او مقیس علیه کې د جامعات اتحاد پکارو تو فل حکم مقیس علیه علاقه شله کې ست مقیس ته چې اوس تاسو فل قیاس کې لکوا فاقار باندې یا منقول قیاس کې فاقار باندې دا قیاس صحیح نه ده په یو کې ملک هغه تعبیدی ده بلکې ملک الکه عارضی ده نو الحاق په حکم کې دی عارضی الکه په ملک دایمه باندې کیږي نو تاسو د فقه الکه قاعده ده وفي بعض النسخ المختصر لا شفعة في البناء بعض النسخ لا مختصر المقدري کې لکه امیر صاحب دا راغلي دي چې شفاعه لکه بلډینګ کې نست بلډینګ څه مطلب چې دا عمارت خرڅ کې ځمکه خرڅه نکي خوش مسله به دا مطلب ها ونخل کجرت اذا بيعت چې کله خرڅ شي بنا او نخل دون العرصه هغه میدان غزمه که خرڅه نکړي شي وهو صحيح دا دا قول صحيح ده ومذكور مقصود کې ولې لانه شان دا ده لا قرار قرار نشته له دې بنا او نخيلره فكان نقليه نو قرار على سبيل دوا ثابت نشته لکه ولې نشته لکه واوري د شیو زمانه چې دا عرصه موجوده و او دا بلډینګ خبر پوه کنه پوه او دا پاس بلډینګ د دې لاندې سړی نه ده دا د بل چا ده خو د دې سړی دروازه دې ګلې طرف پرې ده افاس ولا شا ګلې ته پرې ده اوس کدا سړی لکه د لاندې کور خرڅ کی دا فاس حق شفیع لري او کدا پاس بلډینګ خرڅ کی دا لاندې حق لري تاسو پښتو پوي کنه پوي ولی ځکه چې دغه فاس بولډینګ دا ملحد ته په عقار پورې ولی ځکه چې دا لاندې بولډینګ د ځمکې سره لګېدل کړه درګل ٹھیک شو مولا اوس دا پاس بلډینګ دا د څه شول لګ دا پاس چت نه دا تاسو لګونه خو پوي دا پاس چت نه دا لکه به لازم کوي او د شور سره متصل شي په مطلب پوښ مې یا نه خدرته لا لازم کوي دی بلډینګ لا دا خو دښمن دا پاس بلډینګ چیرې هغه که په باب لار ده دا موږ د څه فرسکو چې ابي لا مستقله مکر او د لا لازم کې زړه شو تاسو ته لګیدل ولی قوام د پاس چت په سبب دې زمکه راغله کنه راغله کدا زمکه نه نو پاسچت په قائم نو نو نو هغه پاسچت د حکم د عقار کې چې کاغه خرڅول لاندې حق ته شوفه لري او کلاندې والا کور خرڅ هغه حق ته لري شوفه خو هغه چې شوفاله سبب یې سوي سبب هغه جواب ګاونډي ده څه ده ها ته نه دا خو ډیره خو داسې معلومیږي چې که چېرته یې دواړو دروازه د دې هم لار دغه وه او دغه پاس هم لار دغه وه نو موږ وایو چې هلته به بطریق الاولاد ثابت حق د شفیع ځکه دواړه شریک د حق المبید دواړه لار سره لګوي څه شی ورسره متصل لا متصلون سرول کې تاسو عبارت ډېر مزیدار ولګي لانه دا علو چې ده متصل دا متصل ده بما لا غس سره له چې د غسیز من حق القرار حق د قرار حق د سو قرار خوشو په ما تاسو ویل چې دا بلډینګ ویلا لوري چې لازمت ثابت نو دا لکه دا پاس بلډینګ د دې وجه نه قوام د پاس بلډینګ د دې وجه نه راغلی چې لاندې ځمکه ده ها د ځمکه خو ابدي ابد الابد به ولاړوي د دې ملک مر سره متصل ابد الها من حق القرار التحق التحق نو ملحق شو لکه دا علوه للعقار په عین عقار په عقار کار ته شوفي وو په دې علو کې ما حق شوفي راغلی دا هم پښته وړي کیږي او د پښتو هم شوفه اخیستل کولی شي قال والمسلم والذمي في شوفه سواء کوم کړه اسانه دی لکه دا وتا ته موږ کله غاولي مسلمان خو ډیر سبب ټول وکړ مسلمان اسانه څه نشته پکې مسلمان او ذمي دا دواړه یو لکه لکه مسلمان نه پر حق شفیشتا یو ذمي د مسلمانانو ملک ته اوسېږي او مسلمانانو ټیکس او جزیه ورکړي د دې ذمي لپاره هم حق شفیشتا په ذمي باندې هم حق شفیشتا په مسلمان باندې هم حق د عادل او مسلمان بادشاہ نه لکه بغاوت کړ داغه حکم نه مني حر علی کوا جوړې دي شي عبد جوړې دي شي عبد کله لکه شفیع اذا کان معذور کله معصوم په تجارت کما ازنو بیا د حق شفیع نشته لکه په خپل مال یې هدنه خبره دا به حق شفیع د مالک حق دی د حق او مکاتبا عاب چې کله مکاتب مکاتبه هغه سره چې هغه په تصرف کې سي آزاد خالد پر قبيله سره غلام او دا شفاخ سره هم یو قسم د تصرف اصلا په تصرف کې په حکم نه سي کېږي صلی الله تعالی علیه وسلم محمد وعلى اله وصحبه